اے مؤمنانو تاسو خورئ من طیبات ما رزقناکم طیبات حلالات مستلز مستلزات هغه حلال مالونه چې خوند ورکون کړي نو خورئ تاسو هغه حلال مالونه چې خوند ورکون کړي ما رزقناکم هغه چې ما تاسو ته درکړي دي واشکروا لله او د الله شکر ادا کړئ ان کنتم اياه تعبدون که تاسو خاص د الله عبادت کوونکي یې نو د الله شکر ادا کړئ انما حرم عليكم الميتة بشك الله حرام کړی د پتا سو باندې میته نو د حرمت تعلق خو د فعل سره او میته خو ذات ده د ذات سره د حرمت تعلق نه راځي لدی وجه نه دلته حذف د مضاف ده انما حرم علیکم اکل المیتتی الله حرام کړی دی په تاسو باندې خوراک د مرداري نو عقل به فعل دی عقل په کې ځکه مقدر دی په دې پوه شو لکه ګوره زه تا ته وایم چې پتا باندې حرام دی دا دیوال نو دیوال خو ذات دی د ذات پورې تعلق د حرمت نه راځي نو دلته به فعل مقدر کو چې پتا حرام دی خطل په دې دیوال یا ورنږدې کېدل دې دیوال ته خطل نږدې کېدل ورانول نو د دې پورې تعلق د حرمت راځي نو دلته مې ذات دی او د ذات پورې تعلق د حرمت نه راځي نو دلته به فعل پکې مقدر کړي انما حرم عليكم اكل الميته خو اوس دلته اعتراض راځي چې د حرمت تعلق د فعل سره یې نو تا پکې عقلا مقدر کړو نو الله پاک عقلا ولې نه ذکر کولو دا د حرمت دی ذات ته ولې مضاف کړو فعل ته ولې مضاف نه کړو په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې که اکله مو مقدر کو نو یوازې خوراک به حرام شي حالان کې په میته کې هر نوع د تصرف حرام ده پوه شو خرڅوي هم نشي ځان هم پې نشي غوړولی نور تصرفات هم پکې نشي کولی نو الله پاک اکله لفظ ځکه نه دی ذکر کړی چې اشاره کوي حرمت التصرف فی المیتة مطلقا چې هر نوع د تصرف د پکې ناجایز ده نو میته حرام ده تاسو شریعه کې عقلی دلیل هم ورته ذکر کړی دی اصل کې نجاست په وینه کې دی وینه نجسه ده او چې څاروی دی حلال کړو نجاست ترې نه وځي د وینه وځي نو غوښه پاکه پاتې شي له دې وجه نه به خوړی شي او چې حیوان مردار شي نو چې مردار شي هغه نجسه وینه په غوخه کې منتشر شي د غوخه هر جز ته نجس وینه ورسیږي نو چې ورسیږي غوخه اوس مردار ده ځکه نجاست ترې نه ونه وته والدم او حرام ده په تاسو باندې وینا ولحم الخنزیر او دارنګ حرام ده پتا والدم د دم نه مراد الدم المصفوح روانه وینه ده دا یې نه نه دا یې نه دا وینه ده خو ټینګه وینه ده وینه منجمد شي دا غینه جګر او دا یینه کلیجی ترې نه جوړ شي نو دا خو حلاله ده دا وینه حلاله ده نو دلته مصفوح وینه ترې نه مراده ده روانه وینه دا وینه ده خو نه ده روانه والدم ولحم الخنزیر او دا رنګ حرامه ده په تاسو باندې غوښه د خنزیر دلته لحمه پکې زیات کړو خنزیر خو ټول حرام دی ویخته هم حرام دي اډوکې هم حرام دي وینه هم حرامه ده هر څه حرام دي خو الله پاک د لحمه ذکر وکړو لانه معظم ما یؤکل د خنزیر کافرانو ته د خنزیر غټه فائدہ دا غوخه ده او دا نور اجزای کتابعی دي نو ځکه الله د مطبوع ذکر کړی دی وما اهل به لغیر الله دارنګ حرام ده په تاسو باندې هغه څه اهل به چې په هغه باندې आवाज وکړي شي اهل اهلال رفع الصوت ته وي چې رفع د صوت ور باندې وکړي شي لغیر الله د پاره د غیر الله ربيع ابن انس رحمه الله فرمای ما ذکر عند ذبحه اسم غیر الله هغه چې د ذبح په وخت کې د الله د نوم نه بغیر د بل چا نوم ور باندې یاد شي نو هغه په تاسو باندې حرام دی اوس ګوره غیر الله ته چې کومه منظور څروي دی د غیر الله په نوم د نظر کړی دی او هغه دی د حلالولو په وخت کې د الله نوم په واخستو دا حلال دی که حرام دی نو مولانا قاسم نانوتي رحمه الله دلته ډیر بهترین تحقیق کړی دی هغه وایي چې دلته احتمالات عقلیه څلور دي یو احتمال عقلی پکې دا دی چې نیت دم د غیر الله پکې کړی دی او د ذبح په وخت کې د غیر الله نوم واخلي دا د مشرکانو عادت وو نیت به د غیر الله د تقرب کولو چې غیر الله ته پینیز دي شي غیر الله ته به نظر کړو نو نیت نیت کې به غیر الله نیت کې به قرب د غیر الله چې غیر الله ته پیزان نږدې کی او په خله به غیر الله یادولو دا خو د مشرکانو عادت او دا سروي حرام دی دویم دا چې نیت دیم د الله ای نیت دې دی چې الله ته پرې ځان نږدې کې نیت دې د الله ای او په خلم د الله نوم واخلې نو دا د مسلمانانو څارویو دا به حلال اتفاقا وې دریم څاروي زموږ د زماني د مشرکانو دي زموږ د زماني مشرکان داسې دي په خله د الله نوم اخلي او په ځړه کې تقرب غیر الله ته په ځړه یو څه په خله بل څه نو یو د مشرکانو چې زړه او خلی سره یو شو زړه کې به هم د تقرب د غیر الله په خله کې به د غیر الله نوم یادېدو د مخالص مؤمنانو په زړه کې به قرب الله ته تقرب الله ته په خله به د الله نوم اخیستو نو دا یو قطعا حرام دی دا بل قطعا حلال دی دا دریم د منافق صفت دی په مسلمانانو کې د مشرکانو صفت دی چې په زړه کې نیت یې دی چې تقرب پکې غیر الله ته حاصل کړي د غیر الله په نوم نظر کړی دی غیر الله ته د قرب د پاره نیت نیولې ده او په خله په د الله نو مخلي الله اکبر په وای نو وای دم حرام ده قطعا حرام ده او دا څلورم صورت چې په زړه کې الله نیولې وي او په خله غیر الله یادې وای دا احتمال عقلی ده خدا درې په دنیا کې موجود دي چې په زړه کې دې هم تقرب د غیر الله وي او په خوله هم غیر الله یاد کې دا په دنیا کې د مشرکانو عادت و چې په زړه کې دې هم د قرب د الله نیولې او په خوله هم د الله نوم یاد کې دا د مسلمانانو عادت دی او چې په زړه کې دې غیر الله ته قرب نیولې وي او په خوله الله یاد دا د منافقانو او زموږ د زمانې د مشرکانو عادت دی نو دا څارویم حرامېږي د دې علامه دا ده چې ګوره یو سړی وایي چې زه پیر بابا ته څاروی بیم خو مطلب مې دا دی چې هلته مدرسه ده دارالحفاظ دی ملنګان دي په هغوی خورمه نو وایي د دې معلومات به بیا داسې کېږي چې کده د غوغه د دې څاروي په ځای غوخه وړې شي ترکاری بینډۍ بانجان دا دواړه د ته یو شی وي که څاروی بوزي او که غوخه ویسي دا د د پنیت کې یو برابري نو به ټیک دا د دنیت صحیح دی د دنیت قرب الله ته دی ولته په غریبانو خوړل دي او کده څاروی به د دې پیښور نه او د غوخه وړل دا ورته دومره صحیح نه ښکاری لکه څومره چې د څاروي بول ورته صحیح ښکاری نو معلومیږي دا چې د دنیت قرب پیر بابا ته دی قرب الله ته د دنیت نه دی که قرب الله ته دده نیت وی او هلته په غریبانو په فقیرانو په حافظانو په مولایانو باندې خوړل مقصد وی نو د غوښې وړل او د څاروي وړل به دته یو شی حلم کې دا دواړه دته یو شی نه دي د غوښه نه وړي ځکه وای په دې زما مقصد نه حاصلېږي څاروی به نو معلومیږي دا چې په خوله هسې دی دروغ وایي چې زما نیت هلته په غریبانو خوړل دي د ده نیت دا دی چې تقرب غیر الله ته حاصل کړي دا نظر لغیر الله کوي له دې وجې نه د ده دا څاروی حرام دی نو وما اهل به لغیر الله ما اهل به به لغیر الله کې دا دواړه قسمت څاروي داخل شو چې نیت دې هم د غیر الله وي او په خوله هم غیر الله یاد کړې، دویم دا چې نیت دې د قرب د غیر الله وي او په خوله الله یاد کړې، غیر الله ته دې نظر کړی څاروی نو دا هم حرام دی، المنظور لغیر الله. فمن اضطر غیر باغ هغه څوک اضطر چې هغه محتاج شو مجبور شو یعنی حوجه الى كل شيء ما حرم الله الى اكل شيء ما حرم الله د محتاج شو خوراک د دې محرمات ته حوج الى اكل شيء مما حرم الله دا کوم شی چې الله حرام کړی دي د هغه خوراک ته محتاج شو مجبور شو څنګه مجبور شو بالمخمسه یا د مخمسی حالت ته رسیدلې ده نور دولګي نه مړ کیږي او الاکراه یا چا مجبور کړو چې دا مردار وخره کنه مړکوم دی او غیر ذالک نور طریقې د مجبوریت ډیری دي نو د مجبور شو د دې حرام خوراک ته غیر باغن په داسې حالت کې غیر باغن نو د غیر باغن دوه معناګانې دي یو د غیر باغن معنا ده غیر باغن علی مضطر اخر چې په بل مضطر باندې تجاوز ونه کی په بل موټر د تجاوز نه کړي یو بلم دولګي نه مړ کیږي او تم دولګي نه مړ کیږي هغه ځان ته لږه مردار راخسته د خپل مرګ پیساري طاقت رینه په زور خلی خپل مرګ بچ کوي او هغه د مرګ خلی ته ور کوي نو غیر باغ علی مضطر اخر په بل مضطر باندې به تجاوز نه کړي دویمه معنی ده غیر باغ غیر باغن للذت والشهوت تجاوز به دې نه کړي لذت او شهوت ته خوند او شهوت ته صرف خپل مرګ به پیرې سره وي ولا عاد او نه تجاوز کوون کې وي فیتجاوز عن حد الضرورت چې د ضرورت نه زیات یو خوري نو د ضرورت نه زیات به نه خوري نو په بل مستور بم تجاوز نه کوي او د ضرورت نه زیات به نه خوري نو ولا عادن په دې دلالت کوي چې ځان مړول حرام دي صرف خپل مرګ به پیرې ساره ولا اسم علیه نو بیا په د باندې د دې په خوراک کې ګنا نشته امام شافعی رحمه الله د غیر باغین معنا داسې کوي چې غیر باغین باغی بنئ د عرف کې چې موږ چاته باغی وایو د مسلمان بادشاہ نه به باغی او مفرور نه نو که مفرور او د مسلمان بادشاه نه باغیو نو هغه ته که دولګې نه مړ کېږي د مردارې خوراک ورته نه دی جایز او د احنافو په مذهب هغه ته د مردارې خوراک جایز دی نو د باغین معنا دوه دي یو دا چې په بل مطور به حمله نه کوي دویم دا چې د لذت او د شهوت دپاره به نه خوري ولا عاد او نه به د ضرورت نه زیات خوري نو که بیا د مردارې وخوړه فلا اسم علیهم ان الله غفور بشک الله پاک چې د غفور لما اکل فی حالت الاسترار د استرار په حالت کې چې د کم شی خوړل دی الله پاک هغه معاف کوي رحیم الله مهربان دی حيث رخص للعباد في ذلك ځکه بندگانو ته د مرداري په خوړلو کې رخصت ورکړو ګوره غفور الرحیم دا آیات کریمه ظاهرا په دې دلالت کوي چې کوم مستور سړي مردار و نه خوړه او مړ شو نو د ګناګار نه دی خودکش نه دی دا د امام شافعي رحمه الله قول دی او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سړی د ولګي نه مړ کیږي او د مردار بیا هم نخوري او د مړ شي نو د خودکش دی د ځانو وجلو ځکه الله پاک فرمایي قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ګور الت الله پاک الا ما اضطررتم اليه د مستثنا کړ د حرامونو نو مضطررتم اليه ته مردار مباح ده او چې مباح شی وي او بیا هم ته ځان د ولګې نه مړ کوې نو دا خودکشي ده له دې وجې نه د مردارې نه خوراک د مرګ په ټیم کې دا خودکشي ده نو دا سړی ګناهګارېږي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشک هغه خلق چې هغه پټي ما انزل الله هغه چې الله پاک نازل کړی دي ان الذين يكتمون ما انزل الله بشکا غ خلق چې وی پټوي ما انزل الله هغه چې الله پاک نازل کړی دی یعنی فی التوراۃ من صفه محمد صلی الله علیه وسلم والتحریمات لغیر الله د پیغمبر علی السلام صفات پکې بیان کړی دي او تحریمات لغیر الله پکې بیان کړی دي من الكتاب دا کتاب عبارت ته د هغه آیاتونو د تورات نه چې په باره د محمد صلی الله علیه وسلم کې راغلي هغه به دوی پټول ټول ما انزل الله نه پټولو ويشترون به ثمنا قليلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دوی نخری په خپل ګیډو کې مگر ور حرام خور سړی په خپل ګیډه کې ور اچي حرام خور سړی خو په خپل ګډه کې کباب اچي ور خو نه اچي خدا کبابونه سبب د پاره د ور دی نو ځکه الله پاک فرمایل چې د خپل ګډه کې ور اچولې دی یعنی سبب د ور اچولې دی چې حرام خوراکونه دي نو ما یاکلون فی الحال مراد شو فی الحال دوی په خپل ګډه کې سبب د ور واچولو او که د حال زمانه مراد نشي د یوم القیامتی مراد شي نو الته بیا د نار نه حقيقي معنا مراد ده په آخرت کې به د دوی ګیډې د اور نه ډکیږي ولا یکلمهم الله یوم القیامت د قیامت پر ورځ به الله پاک د دوی سره خبرې نه کوي اخسئوا فيها ولا تكلمون خو ورتوي دلته بکلام طيب مراد ده د خوشاله خبره ورته نه کوي نفس خبره ورته کوي اخسئوا فيها ولا تكلمون ولا یزکیهم او الله پاک بدوی نه پاکي ولا یزکیهم یو معنی دا لا یسنی علیهم الله به د دوی سنا نه وای د دوی مدح به نه کوي دویمه معنی دا ولا یزکیهم یعنی لا یطهرهم من دنس الذنوب د ګناهونو د خیرونه بینه پاکي یعنی د دوی د عزا د ور چې ده دا د تزکیه د پاره نه ده بلکې د تعذیب د پاره ده په خلاف د مسلمان نه ګناګار مسلمان ګناګار مسلمان چې جهنم ته داخل شي هغه ته الله پاک د ور عذاب ورکړي خدا د ور عذاب د تزکیه د پاره ده د د صفایه د پاره ده د تعذیب د پاره نه ده او کافر ته د تعذیب د پاره ده مسلمان ته د تطهیر د پاره ده ولهم عذاب الیم اولئک الذین اشتروا الضلاله دا هغه خلق دي اشتروا الضلاله چې اخستې د گمراهي بسبب کتمانهم الحق بالهدى فی الدنیا په سبب د هدایت په هدایت باندې په دنیا کې والعذاب دې کې هم تشریح درته کړی و والعذاب او عذاب په آخرت کې اخستې ده د مخکې د دنیا بیان او اوس د آخرت بیان دی اشتروا الضلاله بالهدى في الدنيا په دنیا کې داسې چل کړي دي چې هدایت پرېخې د گمراهي اخستې ده او په آخرت کې څه چل کړي دي والعذاب بالمغفرة په نظر سره آخرت ته عذاب اخستې ده او مغفرت پرېخې ده فما اصبرهم على النار یعنی ما اشد صبرهم على النار څومره زیات دی صبر د دوی په اور باندې دا تعجب دی مؤمنانو ته اے مؤمنانو تاسو تعجب وکړئ چې دوی ته څومره صبر په اور باندې ورکړی شوی دی زالی دا عذاب بالنار چې دی کتا ته وایم بان الله نزل الكتاب بالحق دا په سبب د دې چې الله نازل کړی دی کتاب کتاب ذل حال متلبسا بالحق دا ترنه حال وان الذين اختلفوا في الكتاب هغه خلق اختلفوا في الكتاب چې هغه اختلاف کړی دی په کتاب کې وان الذين اختلفوا اختلاف داسې کړی دی بان امنوا ببعض وکفروا ببعض د الله په بعضي کتابونو ایمان راوړی دی او د الله په بعضي نورو کتابونو کفر کړی دی نو د الله په کتبو کې اختلاف راوستو نو الکتاب بجنسی د الله ټول کتابونه به ترې نه مراد دي دویمه توجیه دا ده چې الکتاب کې الف لام د جنس د پاره نه ده د عهد د پاره ده تورات ترې نه مراد ده دوی اختلاف په تورات کې کړو په تورات کې اختلاف داسې کړو بان جعلوا ما بدلوه خلفا عما فيها یو د تورات کې د الله د طرف نه راغلي آیتونه یو د دوی په لاس لیکل شوی شیانو نو دا په لاس لیکل شوی شیان هغه یې په تورات کې ولیکل د الله د آیتونو په ځای باندې نو اختلافو فی الكتاب اختلاف په کتاب کې وکړو د الله آیتونه تر نوران کړو د ځان نه پکې لیکل وکړو درې متوجی پکې دا ده چې الکتاب کې الف لام د عهد د پاره ده قران تر نه مراد ده اختلافو فی القرآن د قران په باره کې دوی اختلاف وکړو اختلاف داسې وکړو بعضی کافرانو به د قران ته سحر ویلي بعضو کافرانو به د قران ته شعر ویلې بعضی کافرانو به ورته اساطیر الاولین ویلې نو د قران په باره کې د کافرانو اختلاف دی څوک ورته یو څه وایي څوک ورته بل څه وایي نو هغه خلک چې د قران په باره کې دا اختلاف کړي دي لفی شقاق دوی په اختلاف کې دي په خلاف کې دي بعید عن موافقه مراد الله په دې جرګو کې چې کوم پسه حلاليږي نو په دې باندې د الله نوم یادېږي نو مقالات کې مفتی فرید رحمه الله لیکلي دي چې د دې د غوښې خوړل جایز دي او فتاوی فریدیه کې د دې تفصیل کړی دی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر کله چې کافرانو دا ویل چې مشترین الضلاله والعذاب موږ خو گمراهي او عذاب نه دی اخسته بلکې موږ خو اهل البر یو ځکه د موږ قبله صحیح ده نو الله پاک فرمایي چې ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب دوی په خپل قبله فخر کولو چې زموږ قبله بیت المقدس ده نو الله پاک فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ګورئ تاسو ته مخکې ما ویلو چې مبتدا او خبر چې دواړه معرفي وي پاغي کې قصر وي کنه خو ظلم به مقصوري تر غیر ظلم پوري نو دلته البر خبر ده خبر مقدم ده ان تولو دا اسم مؤخر ده البر ته اسم نه وایي وجه دا ده چې البر معرفه ده او ان تولو معرفه ده او ان تولو دا اعرفه ده په نظر سره البر ته وجه یې دا ده چې البر دا موصوف و صفت واقع کیږي او ان تولو دا پشان د ضمیر دی لا یوسف ولا یوسف به نو د ضمیر اعرفیت خود ټولو معارف نه زیات دی نو د ان تولو اعرفیت داسې دی لکه د ضمیر نو اعرف شی به اسم ګرځوي او چې اعرفیت کمی یا د سر اعرفیت پکې نه هغه به خبر ګرځوي نو خبر څوک شو البر او ان تولو د اسم شو شاهد الله پوه شو ولی ان تولو اسم شو ځکه دا اعرف دی ولی اعرف دی ځکه پشان د ضمیر دی لا یوصف ولا یوصف به دې ځکه خو پوه شو ان شاء الله د دین ورسته په تلخیص کې تاسو وایي چې اسم او خبر دواړه معرفي وي پاره کې قصر وي نو البر دا خبر ده ان تولو اسم ده نو په دې کې قصر راغلی صحیح شو څوک به مقصوري البر دا به مقصوري تر ان تولوا وجوهکم پورې ځکه ظلم به مقصوري تر غیر ظلم پورې صحیح شو نو دا نیکی د کافرانو په خیال کې مقصوره وا تر ان تولوا پورې تر دې قبله پورې نیکی مقصوره په قبله کې و ان تولوا توجه الى القبله قبله نه توجه الى القبله نو د دوی په خیال کې دا نیکی مقصوره تر توجه الى بیت المقدس التوجه الى بیت المقدس نیکی تر دې پورې مقصوره و الله پاک لیسه داخل کړو نو چې لیسه داخل کړو د کافرانو مقصد خو قصر وکنه د کافرانو مقصد قصر نو اوس به نفي قصر ته متوجي وي مطلب بدای چې دا قصر نشته بر په توجه الی بیت المقدس کې شته خو قصر نشته حالانکه دا معنا صحیح نه ده د سره نیکی پکې نشته اوس په خبر کو ور به درته وایم البر معرفه ده خبر مقدم ده ان تولو دا اعرفیت ده دا معرفه ده خو په دې کې اعرفیت ده ځکه دا پشان د ضمیر ده لا یوسف ولا یوسف به نو اسم او خبر دواړه معرفي شو نو دلته قصر راغی نو چې قصر راغی الله پاک لیس داخل کړو نو لیس به دې قصر ته متوجي وي نفي چې په کلام مقید داخله شي قید ته متوجي وي دلته قید قصر ده نو نفي قصر ته متوجه شو نو مطلب دا دی چې دا قصر منتفي دی نفس نیکی شته خو قصر د نیکی نشته نفس نیکی په دې کې شته چې یو سړی بیت المقدس طرف ته لمونځ کوي خو دا نیکی تر دې پورې مقصوره نه ده نو د آیات مطلب دا شو ظاهرا حالانکه دا مطلب نه دی صحیح بعضې ځایانو کې چې کله داسې اعتراض راشي نو علما جواب کوي چې دلته نفې د قصر نه ده بلکې قصر د نفې دی نفي د قصر نه ده بلکې څه شی ده قصر د نفي دا نفي چې ده نفي نفي د بر په دې توجه کې دا نفي تر دې پورې مقصوره ده حالا کې قصر د نفي نشته قصر د نفي او نفي د قصر نشته کنه فی د قصر راولو نو مطلب به دی چې نیکی مقصوره نه ده تر توجه الی بیت المقدس پورې نیکی پکې شته خو مقصوره نه ده حالانکه دا معنا غلطه ده د سره نیکی پکې نشته دا که نفي د قصر راولو او که قصر د نفي راولو قصر د نفي یعنی یوازې همدغه نفي ده قصر د نفي او بل نه ده نو قصر د نفي غلطه د نفي د نفي خو تر ډیرو شیانو پورې متعلقه ده یوازې تر دې پورې نه ده متعلقه نه نفي د قصر ده او نه قصر د نفي ده لہذا ظاهری معنا نه صحیح کیږي نو چې ظاهری معنا نه صحیح کیږي نو دلته بداسي وایي چې دلته کله نفي په کلام مقید داخله شي نو کله غالبا خو یوازې قید ته متوجي وي خو کله کله داسیم کیږي چې قید او مقید دواړو ته متوجي کیږي نو دلته قید او مقید دواړو ته متوجي دي نفي د برم ده او نفي د قصر د برم ده قید او مقید دواړه منتفي کړي نه برشته په توجه الی بیت المقدس کې او نه قصر د برشته تر توجه الی بیت المقدس پورې نو نفي د جنس بر ده عن قبلتهم ځکه دا منسوخه قبله ده او په منسوخه قبله کې نه برشته نه قصر ده برشته په خبره پوه شئ نو نفي قید او مقید دواړو ته متوجه ده دا ډیره تکلفي معنا و په دې کې خطاب یوازې يهودو ته کړو ځکه هم دا تکلف پکې وکړو د قبله نه یوازې بیت المقدس مراد کړو خطاب هم یوازې يهودو ته کړو او قبله نه یوازې بیت المقدس مراد کړو لدی وجه نه دومره تکلف پکې وشو د دې تکلف نه چې ځان خلاصوي نو خطاب یوازې يهود او نصاراو ته مکوي بلکې خطاب يهود او نصاراو او مسلمانانو درې وړو ته کوي نو چې درې وړو ته خطاب شي د يهودو عقیده د قصر و چې بیر مقصور دی زمون تر قبله پورې د نسوارو عقیده د قصر و چې بیر مقصور دی تر توجه پوری زمون قبله ته د مسلمانانو دا عقیده و چې بیر مقصور دی تر چا پوری شابسه تر توجه پوری بیت الله ته نو هر یو عقیده د قصر لرله نو الله په کو فرمایل چې دا قصر نشته قصر نشته نفس نیکی شته نفس نیکی په توجه الی بیت الله کې شته کنه نفس نیکی خوشته کړ نو خطاب کوم عام کو درې وړو ډلو ته يهودو ته نصاراو ته مسلمانانو ته د دوی عقیده دوی یو عقیده دا و چې نیکی په توجه ال القبله کې شته او دویم دا چې دا نیکی تر دې پورې مقصوره ده الله په کفر هم مقصوره نه ده اگر چې جنس بیر شته جنس بیر د مسلمانانو په قبله کې شته خو قصر پکې نشته نو چې خطاب درې وړو ته عام کې نو بیا خبره صحیح کیږي نو بیا به ذکر د مشرق او د مغرب تمثیلا نه نو کالف لام جنسی کوي نو بیا تعریف د البر د قصر د پاره ده مقصود نفي د قصر د نه کیدا تر قبله تر جنس قبله یعنی نیکی اوازه قبله نه ده تر جنس قبله پورې چې کم نفي د تر جنس قبله پورې چې کم قصر د نه کیدا غلې او دا غي نفي راغله او کالف لام عهدی شي نو بیا خاصه نیکی ده چې کامله نیکی ده یعنی لیس البر العظیم غاټه نیکی ده نه ده چې قبله ته مخ کوي بلکې د دین غټه غټه نیکی نور ډیری زیاتې دي کبه درته وایم نو بیا خو به خبر ډیر وګد شو خو ان شاء الله چې پوه شي به یې لیس البر ان تولوا وجوهکم نه د نیکی ان تولوا وجوهکم دا چې تاسو واړوي خپل مخونه قبل المشرقي طرف د مشرق ته قبل المشرقي قبلة النصارى قبل المشرق من افق مکه دا د نصارا او قبله مراده ده والمغرب د دین قبله د يهودو مراده ده او دا خو اغاول صورت باندې زما کله سودا شي چې تاسو بس د شي کزده بنه شي ګوره اول صورت دا چې دا خطاب يهودو او نصاراو ته شي نو د يهودو قبله مغربي و او د نصاراو قبله مشرقي و دا خطاب يهودو او نصاراو ته ده نو چې يهود او نصاراو ته ده د يهود او د نصاراو په عقیده کې البر مقصور ده تر ان تولو پوري نو الله پاک لیسه په داخل کړو نو ظاهرا دا ليس نفي د قصر راولي حالم کې دلته نه نفي د قصر صحیح کیږي نه قصر د نفي صحیح کیږي نو دلته بیا اصل مقصود نفي د جنس برده کدا خطاب يهودو تشي په دې کې د سره نیکی نشته چې تاسو مشرق طرف ته مخ کوئ یا مغرب طرف ته دې کې نیکی نشته نیکی دې کې چې بیت الله ته مخ کوئ کدا خطاب يهودو تشي نو مقصد بنفي د چا شابسي د جنس برده او که دا خطاب درې وړو ډلو ته شي نو چې درې وړو ډلو ته شي درې وړو ډلو دا خیال دی چې نیکی په توجه ال القبله کې ده نو الله پاک په دې نفي د قصر راوستا چې ليس البر صحیح شو ليس البر نو که الف لام جنسي کوي نو بیا تعریف د البر د قصر د پاره دی مقصود نفي د قصر د جنس نه کوي تر قبله پورې جنس نه کی تر توجه ال القبله پورې نه د مقصود او کالف لام عهدی کوي نو عظیم نیکی تر توجه ال البیت الله پورې نه د مقصوره عظیم نیکی یعنی نورم ډیر زیات دي نو په دې دویمه توجیه کې د مشرق او د مغرب ذکر تمثيلا دی به بدانه وایي چې مشرق قبله د نصارا او د مغرب قبله د يهودو ده بلکې د دې ډول ذکر به تمثيلا نه د مسلمانانو قبله به کعبه ده ولكن البر من آمن بالله تحقيق للحق بعد بیان بطلان الباطل مخکې بطلان د ابطال د باطل اوس احقاق الحق دی ولكن البر من آمن بالله لیکن نیکی چې دا من آمن بالله دی لكن البر من آمن بالله نیکی څه شی دی شابسي من آمن بالله اوس په دې باندې اعتراض واردېږي لکن حرف دی د حروف مشبه بالفعل نه البر اسم دی من امن بالله دی ورته خبر دی خبر حملی په اسم دلته خبر ذات دی من امن بالله او اسم مصدر دی صرف وصف دی نو ګوره حمل د صرف وصف په ذات باندې راغلو خوشو او نه حمل د ذات په صرف وصف باندې راوړي لكن البر دا صرف وصف دی او من امن بالله دا ذات دی نو حمل د ذات په چا راغلو په صرف وصف نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته حذف د مضاف وکړه لكن البر بر من امن بالله نقصان د کوم ځای نه شروع کیږي د البر نه که د من امنه نه شروع کیږي نحوی نقصان لكن البر چې دی ویلي اعتراض نه راتلو خو چې من امنه دی شروع کړو اعتراض راغی چې من امنه خو ذات دی نو دې ځنه اعتراض شروع شو او تاسو په الفیه کې وایي لا یخبر بالجثه عن المعنى جسا په خبر د معنا کې نشي واقع کېدی ذات په خبر د معنا کې نشي واقع کېدی نو اعتراض د من امنه نه شروع کېدو لدی وجنه تقدیرم په اما من امنه کې ولګېدو چې لکن البر بر من امنه نو د کوم ځای نه چې اعتراض شروع شو هغه ځای کې د تقدیر ولګول نو دا نزع الخف عند رؤيه الماء موزي دی په هغه وخت کې ویستي چې کله دی وبو لیدي تقدیر د هغه ځای کې ولګولو د کوم ځای نه چې اعتراض شروع کېدو نو دا تقدیر اولا دی بعضې علما په جانب د بر کې تقدیر لګوي داسې وایي لکن زل بر یا بر په معنا د بار سره ګرځي لیکن دا جوابونه صحیح دي خدا نزع الخف قبل رؤیت الماده د البر نه اعتراض نو شروع شوه او جواب دې په البر کې شروع کړو نو دا نزع الخف د موضوع وستل دی قبل رؤیت الماء چې البر کی تاویل کو زل بر تر نه جوړو یا البار تر نه جوړو ټول کې خطا او جیدا چې دلته حمل مبالغه تند ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر لیکن بر نیکی چې دا بر من امن بالله نیکی دا هغه چا ده چې په الله پاک باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري په ورځ اخره نه دلته می اعتراض ده چې دلته اسم او خبر دواړه معرفي دي او اسم او خبر چې دواړه معرفي وي پاږي کې قصر وي نو دلته قصر راغی نیکی چې دا دا تر ایمان بالله پورې مقصوره ده حالم کې نیکی نه خنوري ډېری زیاتې دي یوازې تر دې پورې خو مقصوره نه ده نو دلته بیا قصر ادعایی وي دلته فرد کامل ذکر شوی دی لکه مشجاع الا زید ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر د سلسله اول او اخر ذکر کړو ټول مؤمن به شیان دا ترنه مراد دي ایمان وی په الله او په ورځ اخیرنۍ باندې والملائکه او ایمان وی په ملائکه باندې والکتاب په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال پکې دا دی چې د الکتاب نه قران مراد کلی فلام د عهد د پاره کې او دا معنا اولاد ځکه مقصود به دعوت چې د هغه قران دی نو چې ایمان په قران باندې راوړي او دویم احتمال پکې دا دی چې الکتاب نه جنسي کتاب مراد کې نو ټول کتب الهیه او تب بیا ور شاملي چې په ټول کتب الهیه وي ایمانی والنبیین او په پیغمبرانو ایمانی وآت المال المال د آتا د پاره مفعول ثانی دی ذوی القربا دا ورته مفعول اول دی علی حبه دا د آتا د ضمیر نه حال واقع شوی دی تر دې ځې پورې مفعول اول دی د معطوف سره د خپل معطوفاتو نه معطوف علیه سره د ټولو معطوفاتو نه دا مفعول اول نو په دې کې طول راغی لدی وجه نه ورسته کړو او مفعول ثانی را مخکې کړو على حبه حال واقع شوه د ضمیر د اتانا یعنی آت المال کائنا على حب المال هی ضمیر مال تراجه ده ورکی اعطا یعنی اعطا ورکی ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب ته څه شی ورکی المال مال حال دا علی حبه چې د د مال سره ډیر محبت هم ده نو چې د مال سره ډیر محبت هم ده به د الله په لار کې ورکی نو هی زمیر مال تراجه شو او دا علی حبه دا حال ولې ذکر کړو چې ضمیر پکې مال تراجه ده مال ورکي یا سره د محبت نه ورکي پدې کې افضل انواع الصدقه د صدقې بهترین نوع ته اشاره ده دام صدقه ده چې مینه دی ورسره نه یو د الله په لار کې چاته ورکي په بهترین نوع ادا ده چې ستا ورسره مینه وي او بیم د الله په لار کې ورکي بهترینه صدقه دا ده چې تی په خپل صحت کې وکې د بقا امید لري او د غریبۍ نه ویریږي نو په دغه وخت کې بهترینه صدقه ده او صدقې ته مهلت مو ورکوه تر دې چې روح د مړی تر ورسیږي نو بیا په دې وخت کې وای چې لفلان قضا او لفلان قضا بیا په دې وخت کې خیراتونه شروع کی نو هغه خو تیار د پردیو خلکو دي نو علی حبه کی چې هی زمیر مال تراجی شي او د حال واقع شي نو افضل نوع د صدقې ته اشاره ده بهتر نوع ته دویمه توجیه پکې دا ده چې هی ضمیر الله تراجی شي درې مدا چې ایتا تراجی شي چې آتا ور باندې دلالت کوي على حبه يعني على حب الله یا على حبه على حب الایتا د مال د ورکړې سره مینه ده ذویل قربا د مال ورکړي خپلوان هوتا ولیتاما او دا مال ورکي یتیمانو ته نو خپلوانو ته ورکي اول الله پاک ذوی القربا ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذوی القربا ته د صدقې ورکول ډبل ثواب لري لدی وجنه اول الله پاک دا ذکر کړو خپلوانو ته د صدقې ورکول دو اجر لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه علی المسکین صدقه غریب ته صدقه ورکول دا خو صرف صدقه ده وعلى ذي الرحم اثنتان صدقه وسله خپلوان ته صدقه ورکول دا دو ثواب لري یو خدا صدقه ده دویم پدې کې سله رحمی ده نو دا ډبل اجر لري لدی وجنه الله پاک مخکې ذکر کړو ولیتما او دې ورکی د خپل مال یتیمانو ته دویمه مرتبه کې الله پاک یتیمان ذکر کړو ځکه یتیمانو ته د صدقې ورکول د نورو په نسبت ډیر ثواب لري والمساکین او د ورکی مسکینانو ته د خپل صدقه وابن السبیل او د ورکی د خپل صدقه مسافر ته وابن السبیل وابن السبیل په صيغه د مفرد ذکر کړو وجه یې دا وه چې دا مسافر سړی چې وي دا د خپلو دوستانو نه یوازې شوی نو ځکه الله پاک وایي وابن السبیل په صیغې د مفرد ذکر وکړو ځکه دا د خپلو دوستانو نه یوازې شوی د مور او پلار نه یوازې د بچیو نه یوازې دویم حکمت پکې دا ده مخکې صيغه د جمع ذکر کړي وابن السبيل په صيغه د مفرد ذکر کړو الله پاک دې نقطې ته اشاره کوي چې دا مسافر اگر چې ډيري خو په کمزوري کې د یو سړي په شان دي کمزوري وي د چا سره مقابله نشي کولای وای موږ مسافر یو نو وابن السبیل د وابن السبیل نه مسافر مراد ده دا د لارې زوی ده وابن السبیل زوی د لارې د چې سړی په دې لار روان دی د کوڅې نه ووځي نو ته ویل کدا چې د کوڅې زیږولې ده نو د لارې زیږولې د کوڅې نه راوتل د داسې وی لکه د مور نه راوتل لکه د کوڅې نه چې زیږیدلې نو د لارې والا یا ملازم د لارې سره عبد الله ابن عباس فرمایي انه الضيف د دې نه مسافر نه دی مراد بلکې د دې نه داسې نه دی ویلي چې مسافر نه دی مراد کله کله سړي خوله غلطه شي مسافر نه دی مراد ملما مراد دی دا ځان ته خبره ده او ملما مراد دی دا ځان ته جمله ده عبد الله ابن عباس فرمای انه الضيف د دې معنا د ملما وابن السبیل او د مال ورکی ملمتا والسائلینم او د مال ورکی سوالګر ته الطالبین للطعام سوالګر کله فقیری نو ام ورته مال ورکوا او کمالداري به ورته ورکوا مالدار ده خودم رڅن لري چې د ضرورت په پورش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي للسائل حق وان جاء على فرس د سائل بیا هم حق شته اگر چې په اس باندې سپور راغلی وي خو بیا هم حق لري مالدار دی او ستا نه څه وغوښته ورته ورکه ځکه بل شي ته به ضرورت دی وفي الرقاب دا متعلق تر آتا پورې دی و آتا المال دی ورکی مال فی الرقاب حذف د مضاف دی فی فک الرقاب په خلاصولو د گردن کې چې خپل غاړه خلاصي لکه مکاتب غلام دی و اقام الصلاه واقام دا عطف دی په سلی د من باندې سله د من څه شی و چې د خوب نه را پیدا شي ولكن البر من آمن هغه امنه باندې ور عطف دی ښه واقام الصلاه لكن البر بر من آمن نیکی چې دا نیکی د من آمنه ده او نیکی چې دا نیکی د من اقام الصلاه ده نیکی د هغه چا ده چې ادا کوي مونځ اقام الصلاه سم ادا کوي مونځ وآت الزکات او دی ورکی زکات والموفون دا خو مرفوع دی دا په چا ور عطف کوي دا په من امن ور عطف دی ښا لکن البر بر من امن کنه لكن البر بر من آمن هغه بر من آمن معطوف عليه والموفون دا ور باندې عطف نو مرفوع په مرفوع ور عطف کا نیکی چې دا بر من آمن دا او نیکی چې دا الموفون بعهدهم والموفون بعهدهم نیکی چې دا نیکی د الموفون د وفا کوونکو د خپل عهدونو باندې چې په خپل عهد وفا کړي عهدهم کې اضافت دا د عهد د پاره ده اضافت عهدی دی استغراقی نه دی چې په هر وعده وفا کوو عهد په دوه قسمه دی یو هغه عهد دی چې يحلل حراما بل هغه عهد دی چې لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا د عهد په وجه نه حلال حراميږي او نه حرام حلاليږي داسې عهد باندې وفا کوم هغه داسې عهد چې دې کړی وي چې په هغې کې دې حرام حلال کړي وي یا دې حلال پکې حرام حرام دې پکې حلال کړي وي نو په هغې باندې وفا مه کوه اذا عاهدو اذا کې الله پاک دې نقطې ته اشاره کوي چې دا ایفا وفا په عهد متأخره کوما چې څنګه دی وعده وکړه سمدستي وفا کوه سمدستي اذا عاهدوا اشاره الى انه لا يتاخر الايفاء عن العهد والصابرین صابرین بیا منصوب دی دا خو په والموفون نه شي ور عطف کولی والموفون خو مرفوع نو والصابرین به مفعول به د فعل مقدره ګرځوي چې ام د حصابرین د صابرین هم صفت ذکر کوم الله پاک طریقه مغیره کړه والصابرون یو نه ویل چې په والموفون ور عطف شي په دې کې فضیلت د صبر ته اشاره ده چې دوی صبر کوونکي دي په باساو کې فی ذکر کړو دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې یو سړی صرف لږ وږی شو غرمې ته یو غنټه پاتې دا او ته لس منټه مخکې وږی شو په دې ولګه دې لس منټه صبر وکړو نو ته قابل د مدح نه لس منټه صبر خور څوک کولی شي وړو کې ماشوم هم کولی شي قابل د مدح به د الته چې دا باسا او ضرا درته ظرف شي او ته پکې مظروف شي لکه ظرف چې په مظروف محیط وي نو دا بکسه او دره په تا داسې محیط شي د سر نه تر پښو پورې ته پکې راګیر شي نو بیا ته صبر وکړې نو ته قابل د مدح وحین البأس او د صبر کوونکې حین البأس په وخت د جنگ کې نو حین البأس الله پاک مستقل ذکر کړو الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا صبر چې دی دا ډېر صبر سخت صبر دی د جنګ په وخت کې صبر کول دا ترقي د شدید نه اشد ته ده او کلمه د حین ذکر کړه په دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې دا د قتال زمانہ دا ډېره اوږده نه غالبا غالبا جنگ چې وي یو ورځ یا دوه ورځې که ډېر اوږد شي نو ترپ او خرپي نو د پدی ټیم کې چې ده صبر کوي اولئک الذین صدقوا دا هغه خلق دي چې دوی په خپل ایمان کې رښتینی دي چې دا صفات پکې وي او اولئک هم المتقون او دا هغه خلق دي چې دا بچ کیدون کې دي د الله د عذاب نه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل د دې شان نزول دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې دوه ډلې وي په عربانو کې او د یوې ډلې په بله باندې مړی و مړی پې پاتې و خو دا ډېره قوي ډله وه نو دوی داسې قسم کړی و چې لنقتلن الحر منکم بالعبد والذکر بالانثا په مونږ کې چې غلام وژلی وي د هغې په بدل کې به په تاسو کې حر وژنو او چې په مونږ کې ښځه وژلې وي د هغې په مقابل کې به په تاسو کې نر وژنو نو چې کله اسلام راغلو دوی دا مسله پیغمبر علی السلام ته راوړه پیغمبر علی الصلاۃ والسلام باندې الله پاک دا آیات نازل کړو چې یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے مؤمنانو پتا سو باندې لازم دی فرض دی قصاص برابرواله فی القتل فی القتل کې دوه احتمال دي یو احتمال پکې دار چې دا بعد سببیت ته پاره شي قصاص په تاسو باندې فرض دی بسبب القتل په سبب د مړو د مړو په وجه باندې په تاسو قصاص فرض دی دویمه دا ده چې فی په معنا د با د سببیت نه ده بلکې دلته قصاص متضمن ده معنا د مساوات لره کتب علیکم القصاص یعنی المساوات فی القتل مساوات متعدی کیږي په فی باندې نو الله پاک دلته متعدی په فی کو قتل جمع د قتیل د لکه جرحه او جریحه نو په مړو کې پتا سو باندې قصاص فرض دی هغه قصاص دار چې الحر بالحر حرب یقتص بالحر والعبد بالعبد غلام په مقابله د غلام کې وجل شي والانثی بالانثی او خزه په مقابله د خزي کې وجلې شي خدل ته خو یو مسله راغله چې حر به په حر وجني عبد به په عبد وجني انثی به په انثی وجني آیا حر به په عبد وجني کنه دا رنګ عبد به په حر وجني کنه دا رنګ ذکر به په انثی وجني کنه انثی به په ذکر وجني کنه دا مسله الله ذکر نکړه دا مسله الله پاک په بل ځای کې ذکر کړي چې النفس بالنفس نفس به په مقابله د نفس کې وژني یو نفس قاتل دی حر دی که عبد دی ذکر دی که انسا ده دا به په مقابله د بل نفس کې وژني دا بل نفس حر دی که عبد دی که ذکر دی که انسا ده نو الته الله پاک اطلاق ذکر کړی دی دلته نفي د معادا نشته د دې آیات کریمه د پر مفهوم مخالف نه دی معتبر مفهوم مخالف په دوه طریقو راځي ګوره نو چې هیڅ فائده پکې نه نو بیا به ته وایي چې د دې تخصیص به ذکر فائده چې دا د مفهوم مخالف دی او دلته د دې تخصیص به ذکر فائدې ډېرې دي یو فائده پکې د المنع من التعدی د تجاوز نه منع د زیاتې نه منع ګوره حر چې قاتل د حر دی نو هم د حر وجنه عبد قاتل د عبد دی هم د عبد قاتل وجنه داسې مکه و چې عبد قاتل د عبد دی ته دا قاتل پرې دی او د دې په ځای بل څوک وجنه په پښتنو کې همداسې مسله ده کنه یو سړی قتل کړي دی وای د سر سړی پکې مړ کړ دا قاتل نه مړ کړي هغه د سر سړی پکې مړ کړي نو الله پاک منع د تعدی کوي په مفهوم مخالف کې دغه فائدہ ده المنع من التعدی د سر سړی مو مړ کوا صحیح شو لوی سړی مو مړ کوا بلکې قاتل مړ کوا دا قاتل لوی ده کوونکی دی همدې کې قصاص اخلا نو مفهوم مخالف په هغه ځای کې معتبريږي چې کله د تخصیص به ذکر بل فائدہ نه او دلته د تخصیص به ذکر فائدہ شته فائدہ څه شه ده المنع من التعدی نو مفهوم مخالف نه دی معتبر او دا رنګي دا آیات کریمه په دې باندې دلالت نه کوي چې حبت قاتل د حر شي انسا چې قاتل د ذکر شي نو دا بنه وجني په دې دلالت نه کوي وجه دا ده چې د مفهوم مخالف خو یو خو هغه ځای کې معتبرېږي چې د تخصیص به ذکر د لپاره بل فائدہ نه وي دویم دا دی چې مفهوم مخالف په هغه ځای کې معتبرېږي اذا لم يعلم نفيه بمفهوم الموافقه چې د مفهوم مخالف نفي د مفهوم الموافقت نه معلومه شوی نه دلته مفهوم الموافقت دا دی چې عبد به په مقابله د عبد وجني نو چې عبد قاتل د عبد دی دا به وژني صحیح شو نو چې عبد قاتل د حر دی بیا خو به په طریقې اولا وژني نو دا مفهوم مخالف په طریقې اولا را فهميږي نو چې په طریقې اولا را فهميږي مفهوم مخالف حکم را فهمیدل دی د مفهوم الموافق نه په طریقې اولا سره لدی وجنه دلته مفهوم مخالف نه دی معتبر بلکې یو آیات کریمه دی چې النفس بالنفس بس نفس به په مقابله د نفس کې وژني فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فمن عفي نو هغه څوک الله پاک فرمای عفي چې هغه ته عفو وکړي شو له عفيه متعدی کړو په لام باندې عفیه خو متعدی کیږي په عنو او دلته متعدی په لام باندې شو وجه دا ده چې په دې کې نفع د جانی ته اشاره ده چې د جنایتکار ته د معافي چې د ډیره فائدہ رسي د قاتل ته په دې عفو کې فائدہ ده نو د د فائدې د د فائدې ته د اشاره لپاره الله په کلمه د لام ذکر کړو فمن هغه قاتل هغه جنایتکار عفیه چې عفو وکړی شوه له د ده د فایدې دپاره من اخیه دا من متعلق تر فعله پورې دی تر عفیه پورې دی من اخیه من اخیه ګوره دلته من اخیه منم ذکر کړو او شیئون کې تنکیرم ذکر کړو مطلب یې دا دی چې پورا جنایت نه دی معاف شوی بعضې اولیو عفه کړې ده او بعضو نه ده کړې که پوره جنایت معاف شي نو بیا قصاص هم لاړو دیت هم لاړو چې پوره جنایت معاف شي لکه یو سړی دی چا وژلی دی او د درې زامن دي درې وړو عفه وکړه نو چې درې فوړو عفه وکړه نه قصاص شته نه دیت شته او چې د یو سړی چا وژلی او د ده درې زامن دي یو پکې عفه وکړه او دوه ونه ده کړې نو په دې ځای کې قصاص ختم شو خو دیت شته دا مسله الله پاک دلته بیانوي چې قصاص ختم شو او دیت شته دا په کوم ځای کې راځي چې قصاص ختم شي او دیت پاتې وي چې بعضې اولیاء عفه وکړي او بعضې ونه کړي نو الله پاک په کلمې د من او د شیئون کې دې خبرې ته اشاره کړې ده چې بعضې اولیاء عفه کړې ده او بعضو نه ده کړې نو دلته قصاص ختم شو دیت راغلی او چې ټولو اولیاو عفو وکړه بیا خو قصاص هم ختم شو دیت هم ختم شو بیا خو وروسته ذکر د دیت غیر صحیح دی نو ګوره فمن عفی له هغه څوک چې هغه ته عفو وکړی شو من اخیه د د ورور د طرف نه شیء لږ عفو وشو پوره معافی نه ده شوې لږ عفو وشو لږ عفو څه مطلب بعض اولیاو کړی ده او بعض نه ده کړی نفتبع دلته اوس دیت ده نو بعضی اولیاء کړی دا دا چا چې عفا کړی دا دغه نه الله تعبیر په اخی وکړو دا د مړي زوی دی یا د مړي ولی دی خو عفا کړی دا الله تینا تعبیر په اخ باندې کړی دی استعطافا الله پاک د تذکیر د اخوت البشریه والاسلامیه کوي چې ګوره دا قاتل هم ستا اسلامي ورور دی یا د بشري ورور دی نو عفا ډېر ښه شی دی د خپل ورور ته عفا وکړه نو ترغیب عفې طرف ته ورکوي، ځکه تعبیر په اخي باندې کوي چې دا عفه کوونکی ورور د دې قاتل دی، نو عفه مناسبه ده. نو چې کله یو کس عفه وکړه، فاتباع، نو فاتباع خبر دی د پاره د من، مخکې من مبتدا ده، فمن عفي هغه څوک چې عفه ورته وکړی شوه، فاتباع بالمعروف، نو به اتباع بالمعروف ده. اتباع بالمعروف دلته عافی، عفه کوونکی، او اولیه او دمړي ته الله پاک وصیت کوي، الله پاک نصیحت ورته کوي چې تاسو تشدد مه کوئ په طلب ددیت کې بلکې لږ انتظار کوئ زیات شی هم مه غواړئ او تشدد هم مه کوئ به دیت راغلو په قاتل نور د اولیاء تشدد نه کوي بلکې اتباع بالمعروف دی کوي قاتل ته دی وایي چې دیت راکړه خو په د تشدد په طریقه دې ورته نه وایي دا رنګ زیات شی دې هم ترېنه نه غواړي نو دلته اولیاء د مړي ته الله پاک وصیت او نصیحت کوي خو اولیاء د مړي ته خو دا خبره وکړه چې اتباع بالمعروف په معروفه طریقه یې غواړه زیاتې مه کوه او تشدد هم مه کوه اوس قاتل تم الله پاک نصیحت کوي چې قاتل که پیسې در سره وي تم تل ما ټول پکې مه کوه ورې کا و اداء الیه باحسان ادا د قاتل د طرف نه الیه د اولیاء د مړي ته به احسان په نیکه طریقه احسان دا دی چې الله یبخسه کم مو ورکوه دویم دا چې ولا یم طلا تل مټولم پکې مراواله بلکې چې څنګه ممکن و نو ورکوي په دې پوه شوي خپ اخی باندې ما درته ویل چې یو تعبیر الله د دې وجنه وکړو چې دا عفه کوونکی دا د دې قاتل ورور دی نو الله پاک ترغیب ورکړي چې د خپل ورور ته عفه وکړه استعطافا و ترغیبا اخوت د بشریت ورته یادوي یو بل نقطه هم پکې شته الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د اسلامي ورورولي دا د دې قتل په وجه قطع کیږي نه قتل شوی دی خو بیا هم دا قاتل اسلامي ورور دی یعنی دا کافر شوی نه دی اسلامي ورور ګلوي نه ده ختمه ذالکم ذال دا حکم مذکور فی ضمن العفو والدیه ذالک الحکم المذکور فی ضمن العفو والدیه تخفیف من ربکم دا ستاسو د رب د طرف نه تخفیف دی په عفو کې تخفیف قاتل ته دی او په دیت کې نفع د اولیاء د مړی ته نو دواړو طرف ته تخفیف راغی على القاتل وورثه المقتول قاتل تم تخفیف دی او ورثه د مقتول تم تخفیف دی ورحمتن او پدې کې رحمت دی فمن اعتدى بعد ذلك چا چې تجاوز وکړو بعد ذلك یعنی بعد ورود هذا الحكم ورسته د ورود د حکم نه دا حکم چې راغلو د دین ورسته تجاوز وکړو تجاوز داسې وکړو به ان قتل غیر القاتل چې قاتل یې ونه وژلو غیر قاتل یې وژلو او قتل القاتل بعد العفو واخذ الديه یی قاتل وجلو خو اول عفو او دیت اخسته او به قاتل وجلو نو دا تجاوز دی فله عذاب الیم د د لپاره عذاب دردیدل دی ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب ستاسو د لپاره په قصاص کې ژوند دی یا اول الالباب اے د عقل ولو قاتل تم ژوند دی او اولیاء د مقتول تم ژوند دی ګوره قاتل کپدی پوښی چې د اسلامی حکومت دی او که زه مړی وکم نو زه قصاصېږم نو دی به مړی نه کوي نو دی هم بچ پاتې شو او هغه چا ته چې اراده د مړي کړې وه هغه هم بچ پاتې شو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ قتل بعضکم بعضا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الله پاک فرمای فرض د پتا سو باندې اذا حضر اذا ظرف دی دپاره د وروسته د مخکې کتب فرض دی درباندې اذا حضر چې کله حاضر شي یو ستاسو ته مرګ الموت د دې نه مراد امارات الموت علامات الموت چې کله حاضر شي یو ستاسو ته علامات د مرګ ان ترک خیرا که د پریخې وي مال نو الوصیتو جواب الشرط محذوف ان ترک خيرا كتب عليكم ان ترک خيرا دا شرط او جزاء حسب دا چې كتب عليكم نو پتا سو باندې فرض ده څه شي در باندې فرض ده الوصيه دا نائب فاعل د پاره د مخ کې كتب ده وصیت در باندې فرض ده للوالدين مور او پلار ته والاقربين او خپلوانو ته بالمعروف یعنی بالعدل د عدل په طریقه باندې حقا د مفعول مطلق د فعل مقدر د پاره د حق علی المتقین حقا لازمه ده په متقیانو باندې لازمه نو متقین به دا وصیت کوي نو چې سړی مړ کیږي مور او پلار ته به وصیت کوي لکه لس لکه روپۍ پاتې دي وایي به چې مور او پلار ته مې یو لک ورکوي خپلوانو ته مې دومره ورکوي بچیانو ته مې دومره ورکوي نو دوی ته به وصیت کوي فمن بدله اوس یو مړي وصیت وکړو چاته چې وصیت کړی دی هغه په دې وصیت کې تغییر راولي فمن بدله د تبدیل دوه طریقې دي یو دا چې د وصیت نه بالکل منکر شو دا چاته چې وصیت شوی دی او یا دا چې به تبدیل صفتها زیادت او کمبودي پکې راوستو بعد ما سمعه سمعه په معنا د علمه سره دی وروسته د هغې نه چې علم ورباندې راغلو فانما اسمه علی الذین یبدلونه بېشکه ګناه یې چې ده بیا په هغه چا باندې ده یبدلونه چې هغه په دې وصیت کې تبدیل راولي یعنی په حاکم باندې نه ده او په مړي باندې هم نه ده ان الله سميع عليم بشك الله اوریدون کې ده عليم سميع لاقوالكم او عليم بحالكم فمن خاف من موسن څوک چې ویریږي د وصیت کوونکي نه اوس یو تبدیل جایز دی وصیت کوونکی دا مړی چې دی ظالم دی زیات او کم دومره وصیت یې وکړو چې نورو ورثو ته پکې نقصان دی بیا چاته چې وصیت شوی دی د پکې ترمیم وکړو د په وصیت کې نو په د بیا ګناه نشته کدا مړی ظالم فمن خاف من موسن څوک چې ویریږي د وصیت کوونکي نه جنفن جنف مطلق میل ته وایي، مطلق المیل والجور، دلته ترېنه خاص میل دی، المیل فی الوصیة من غیر قصد، المیل فی الوصیة من غیر قصد، ظلم په وصیت کې خو بلا قصد، بلا اختیار، په ځان نه پوهېږي او داسې وصیت یې وکړو چې په هغې کې ظلم وو، بلا قصد، او اثما، داسې وصیت یې وکړو چې قصدا ده په کې ځان ګنهګار کړو، قصدا یې زیاتی وکړو. مخکې بلا اختیار زیاته او دلته علی الاختیار زیاته وکړو فاصلح بینهم نو چاته چې وصیت شوی دی د اصلاح وکړه د دوی په مابین کې د موسی او د مصالحهم په مابین کې اصلاح وکړه ترمیم په دې وصیت کې وکړو فلا اسم علیه نو په د باندې ګنا نشته ان الله غفور الرحیم ان الله غفور لمن تاب او رحیم علی المؤمنین هو چې یو سړی مړ کیږي نو په د باندې فرض دی چې دی به وصیت کوي مور او پلار ته به وصیت کوي خپلوانو ته به وصیت کوي دا آیات کریمه منسوخ دی به آیت الموارث ورسته د میراث آیات راغې د مور او پلار خپل برخه راغله او د خپلوانو ذوی الفروز خپل برخه وټاکل شوې نو چې دا غوي خپل برخه مقرره شوې اوس د وصیت ضرورت نشته نو دا آیت کریمه د منسوخ دی به آیت الموارث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله قد قسم لكل انسان نصيبه من الميراث الله پاک هر انسان ته خپل برخه د میراث مقرره کړه فلا تجوز لوارث وصيه اوس وارث ته وصیت نه دی جایز نو آیات کریمه منسوخ دی په بل آیات چی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او دا حدیث کریمه چی لا وصیت لوارثن دا بیان د پاره د دې نسخه دی الفوز الکبیر کې شاولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي نو آیات په آیات منسوخ شو په حدیث منسوخ نشو چې لا وصیت لوارثن خو اکثر محدثین وایي چې دا آیات په حدیث منسوخ دی آیات په چا منسوخ دی په حدیث او کته وای چې حدیث هو لا وصیت لوارثین خبر واحد دی او ضعیف خبر واحد دی یو خو خبر واحد دی او دویم ضعیف خبر واحد دی نو د خبر واحد په وجه آیات نه منسوخیږي او د ضعیف خبر واحد په وجه په طریقې ولا نه منسوخیږي نو څنګه د دې حدیث په وجه آیات منسوخ شو نو علما جواب کوي چې دا حدیث خبر واحد دی ټیک ده او ضعیف دی په اعتبار د سند خو تلقي بالقبول ورته حاصله ده او کوم خبر واحد ته چې تلقي بالقبول حاصله وي اګر چې سند یې کمزوری وي هلته سند ته التفات نه کیږي هغه په حکم د متواتر کې وي په هغې د قرآن آیات منسوخیږي نو د لا وصیت لوارثین باندې د قرآن آیات منسوخ شو اوس په دې پوه شوئ؟ ګوره لا وصیت لوارثین خبر واحد دی او ضعیف دی خو تلقی بالقبول ورته حاصله ده نو په حکم د متواتر کې شو نو په سند باندې بحث ته ضرورت نشته د دې لپاره یو مثال درته بل پیش کوم ګوره شل رکعاته تراوی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی کني دی کړی نو مصنف ابن ابي شیبه کې روایت ده باب دی په مصنف ابن ابي شيبه کې باب کم يصلى في رمضان من ركعه باب دی په بیان د دې کې چې په رمضان کې به څو رکعات لمونځ کیږي نو ډیر حدیث دی په کې خو یو حدیث دا دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم په رمضان کې شل رکعات تراوی او وتر کول شل رکعات تراوی به کولې او وتر به کول دا په مصنف ابن ابي شيبه کې حدیث دی د دې حدیث په سند کې یو راوی دی ابو شیبه عثمان ابن ابراهیم ابو شیبه ابو شیبه یو راوی دی په دې کې وابیان چې کله دا حدیث ووري نو په ابو شیبه د جرح یو قطار شروع کی چې ابو شیبه کمزور دی نو دا حدیث کمزور دی موږ وابیانو ته درې جواب ورکړو یو جواب دا دی چې دغه ابو شیبه دا د یو بل حدیث په سند کې راغلی دی یو بل حدیث دی په هغه کې دا راغلی چې کله سړی جنازه کوي د عبد الله ابن عباس په حدیث دی نو الحمدلله په پکې لولي د فاتحی فی الجنازه جنازه پر منځ کې د الحمدلله چې کوم حدیث دی امدا راوی التمشتا التوابیان د امدی راوی د حدیث نه د الحمدلله فرضواله ثابتې او دلته د تراویحو سنتوالې هم ترېنه نه مني نو اتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض نو څنګه یي همدا یو راوي دی یو حدیث کې راغلی هلته د هغې حدیث نه سورت فاتحې ته فرض وایي په جنازه کې او همدا راوي په بل حدیث کې راغلی سنتوالې هم نه مني دلته چې سنتوالې هم نه ثابتېږي ځکه دغه راوي دی او په دې بل ځای کې فرضوالی ترې نه ثابتېږي اګر چې دغه راوي دی دا د د دې غوابیانو دغه عادت دی یو بل مثال یې درته ذکر کړم امین الله یو جلد کتاب دی الحق السری په همدې یو جلد کې د رفع الیدین مسله هم ده او د امین بالجهر مسله هم ده دواړه په یو جلد کې دي امین بالجهر کې سفیان ثوری راغلی دی سفیان ثوری دوه پاڼې صفت یې کړی دی چې دا ډېر قوي راوي دی سفیان ثوری رحمه الله همدا سفیان ثوری بیا د رفع الیدین په حدیث کې راغلی بیا درې پړی اعتراضات یې کړي دي چې دا ډېر کمزوری راوي دی قابل د استدلال نه دی رفع الیدین کې قابل د استدلال نه دی من بالجهر کې قابل د استدلال دی همدا بیا د نریو جرابو د مس یو بل راوي دی د برای ابن عزیب رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دی د غراوي نوم اوس زمانه هیر شو د برای ابن عازب صاحب د رفع الیدین په حدیث کې راغلی دی درې پړی اعتراضات یې پکړي چې دا شیعه دی هم د غراوي بیا د جراب د مسح په حدیث کې راغلی به صفاتونه کړي چې دا قوی راوي دی نه دا د واګانو عادت دی نو به هر تقدیر یو جواب دا دی چې دغه ابو شیبه چې دی دا د فاتحی فی الجنازی په حدیث کې راغلی الته څنګه د یو ملت لپاره قوی شوی دی او د تراویح په بحث کې بیرته ضعیف شوی دی یو جواب دا دویم جواب دا چې ابو شیبه مختلف فيه راوي دی اتفاقا کمزورې نه دی او د مختلف فيه راوي حدیث چې وي د حسن په مرتبه کې وي دا دواړه جوابونه په ځای پرې ده دا حدیث د دې تراویح دې ته تلقی بالقبول حاصله ده تلقی بالقبول دې ته وایي چې ټول صحابو په عمل کړي ټول امامانو په عمل کړي او د انګريزانو تر دورې پورې ټول مسلمانانو په عمل کړي تلقی بالقبول هم دې ته وایي کنه نو له وصیته له وارثین یو حدیث دی د تلقی بالقبول د وجې نه یې قرآني آیات منسوخ کړو، قرآني آیات نو دغه د تراویحو حدیث د تلقی بالقبول د وجې نه څنګه شل رکعته تراویح سنتوالی نشي ثابتولی، نسخ ثابتوی شي او سنتوالی نشي ثابتولی نو دا د متواتر په حکم کې دی ښه. کوم حدیث ته چې تلقی بالقبول حاصل یې هغه د متواتر په حکم کې وي او چې کوم شی د متواتر په حکم کې شي په سند باندې بحث ته ضرورت نه وي د دې وجه نه په سند د سره بحث ور سره مکوه دا متن متواتر دی اول نمبر صحیح دی نو دلته حدیث راغلی لا وصیت لوارث خو د متواتر په حکم کې دی ولې د متواتر په حکم کې دی لوجه د تلقی بالقبول نه